بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع مسلمانانو وروڼو او خویندو ته نصیحت او د وخت نه استفاده الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي اتی امر الله فلا تستعجلوه د الله فیصله راغله اوس د هغې لپاره تلوار مه کوئ نو تاسو هم راتلونکی تر راتلو پرېږدئ د نننۍ ورځ نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ زموږ ډېر ځوانان حتی په کلونو پاخه مسلمانان وروڼه په دې سوچ او په دې فکر کې دي چې زه به وروسته نیک عمل کوم اما په دې فکر کې نه دی چې آیا د مرګ معلومات ما سره شته که هغه د الله سره کیدای شي چې نن تا ته مرګ راشي او الله ته به درېږې الله ته به بیا څه وایي نو راتلونکی ته راتلو پرېږده چټکی مه کوئ آیا تاسې له پیدایښت نه مخکې کوچنی غواړئ آیا تاسو میوه له پخېدو څخه مخکې خوړل غواړئ؟ سبا راتلونکی دی خو څه حقیقت لري ځکه د هغه نه وجود شته او نه یې څه خوند کیدای شي چې ته نن مړ شې او د الله حضور کې ودرېږې بیا به الله ته څه ځواب وایې نه د نن ورځې نه استفاده وکړه نن نه ځان الله ته منقاد کړه او د الله اوامرو او احکامو ته غاړه کیده نو مسلمانانو ورونو او خویندو باید موږ او تاسو په اوسني حال کې ځان بوخت کړو نه دا چې د راتلونکو ستونزو نه ډار شو او راتلونکي ته هیله من شو ځکه الله رب العزت ډېر ښه پوهیږي چې راتلونکی موږ او تاسو لاندې کولی شو او کې نه شو او دا معلومه نه ده چې سبانۍ ورځ موږ او تاسو لیدلی شو که نه نیکمرغي او بدمرغي یې ترلاسه کولی شو او که نه مهمه دا ده چې سبانۍ ورځ په یو غیبي نړۍ کې پرته ده نو پله ته تر رسېدو مخکې په پله باندې تلل ناپوهي ده مخکې د دې چې ته پله ته ورسېږې کیدای شي چې هغه پول ونړېږي او موږ پله ته ونه رسېږو او دا هم کیدای شي چې ته پله ته ورسېږې او روغ جوړ پې پورې نووځې نه د نن ورځې نه الله ته غاړه کیږده د نن ورځې نه د الله اوامر ومنه او د الله په اوامرو او د الله په احکامو عمل وکړه ځکه راتلونکی هیچا ته معلوم نه دی چې موږ به پکې ژوندي یو او یا به پکې ژوندي نه یو په دې نړۍ او په دې دنیا کې ډیر خلک د خپل راتلونکي په اړه د ولږې او تندې فقر او نیستي غم او دردونو اټکلونه کوي چې دا ټول شیطاني دسیسې دي الله رب العزت فرمایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم الله رب العزت فرمایی شیطان تاسې له بېوزلي نه ویروي او شرمناک چلن غوره کولو ته مو هڅوي خو الله خپل بخشش او پیرزوینې ته تاسې هیله من کوي او الله رب العزت د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی ډېر خلک پر دې ژاړي چې سبا به وږي او تږي او یا به په غمونو کې ښکېل شي. د چا د عمر واک چې د بل ذات په واک کې وي، هغه ته نه ښایي چې خپل ځان د یو نامعلوم سبا په اړه ګرو کړي او په دې وژاړي چې سبا به زه وږی یم، سبا به زه تږی یم او سبا به زه په غمونو کې ښکېل یم. نه، د نن ورځې نه استفاده وکړه. په نن ورځ کې ځان ته خوشحالي وبښه. او نن ورځ کې الله ته غاړه کیده د خپل رب د خپل ځان نه خوشحاله کړه سبا تر هغې پرېږده چې راشي د سبا د حوادثو په اړه پوښتنه مه کوه ځکه چې همدا نن ورځ بوخت یې نننۍ ورځ نغده ده او سبانۍ ورځ قرض ده او نسیه ده نو تعجب پر هغه چا چې نغده پر قرض اړوي او هغه هم د داسې ورځې په اړه چې لمر یې را نه دی راختلی معلومات یې نه کیږي چې هغه لمر هغه شعلې به په تا ولګېږي او یا به ته مړ یې نه مسلمانه وروره مسلمانې خورې د نن ورځ نه استفاده وکړه د دې ساعت نه ځان الله ته منقاد کړه د الله اوامر او د الله احکام ومنه او تل لپاره نورو مسلمانانو ورونو مسلمانانو خویندو سره ښېګڼه کوه ځکه د زړه ریښتنې خوښي هغه په ښېګڼه کې ده چې ته نورو مسلمانانو سره ښېګڼه کوې په اندېښنو کې له خلکو سره ښېګڼه کوه له بې برخې او بې وزلو سره مرسته کوه وږو ته خواړه د ناروغ پوښتنه کوه چې نیکمرغي دې په برخه شي چې کله دې نیکمرغي په برخه شوه نو الله رب العزت به د ستا زړه ته خوشحالي درکړي له خلکو سپورین تندین مخامخ شه ځکه چې هغه څوک چې خلکو سپورین تندی مخامخ کیږي دا په خپله نیکي او عبادت دی همداشان رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې فرمایي چې الله رب العزت یوه بدلمنه ښځه په دې باندې وبخښله چې هغه یو تږي سپي ته اوبه ورکړې او له دې له برکته الله رب العزت هغې ښځې ته جنت ورکه نو ته هم تل لپاره نورو مسلمانانو ورونو سره بېوزلو سره ښېګڼه کوه ځکه د رښتیني د زړه رښتینې خوښي هغه په ښېګڼه کې ده په ظلم کې نشته حسن بصري رحمه الله فرمایي یو صحابي یوه داسې ښځه ولیده چې تر اسلام له مخه یې پیژندله هغې ښځې سره څه ناڅه خبرې وکړې او ترې روان شو خو په تلو تلو کې د صحابي هغې ښځې ته شاته کتل ان تر دې چې د صحابي مخ په دیوال باندې ولګېده او څه زخم د دې صحابي په مخ باندې پاتې شو کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته راغی نو خپله کیسه یې رسول الله ته وکړه رسول الله ورته وفرمیل کله چې الله چا ته د خیر اراده وکړي نو په دنیا کې ګناهونه رژوي نو ستا په کتلو کې هغې ته ګناه وه نو الله تا ته د خیر اراده وکړه، تا ته دومره تکلیف ورسوه چې ستا مخ یې په دیوال ولګوه، نو ته هم مسلمان وروره، مسلمانې خورې، کوم تکلیفونه چې تا ته رسېږي، په هغه باندې د الله نه مه ناراضه کېږه، الله به په دې تکلیفونو، په دې ربړونو ستا ګناهونه معاف کوي، خو تل لپاره په دې هڅه کې اوسه چې نورو مسلمانانو سره څنګه ښېګڼه وکړم، څنګه مرسته وکړم. همدارنګه د خلکو په بدو ردو ویلو باندې ته مه ناهیلې کیږه خلک به هر څه وایي خو ته د الله لار نیسه د الله لار تعقیبوه هوښیار اوسه ځکه ناپوه خلک نعوذ بالله الله ته کنځل کوي نو زه او ته څوک یو ناپوه خلک د الله پیغمبر پسې د الله دوستانو پسې خبرې کوي نو زه او ته څوک یو نو که زه او ته کومه پوهه تر لاسه کړو یا کوم منزلت او مرتبې ته ورسیږو نو همدغه ناپوه خلک بیا په ما او تا پسې خبرې کوي په ما او تا باندې نیوکې کوي او ردې بدې راپسې وایي او په ما او تا کې به په زرګونو نیمګړتیاوې را پیدا کوي خو په دیو باندې سر مه ګرځوه د الله لار نیسه نیکمرغي په دې کې ده چې د الله په لار باندې روان اوسې ځکه که ته ښه کار هم کوې نو دا ناپوه خلک دي چې په خوله کې د ستا ښه نه یادوي په سترګو تا ښه نه ویني تر هغې پورې چې د ښه کار نه ته لاس په سر نه شې ناپوه خلک پر دې غوسه دي چې ته تر هغوی ډیره پوهه لرې او یا ته د دوی نه ډیره شتمنۍ لرې نو ځکه دوی پر تا باندې نیوکې کوي او دوی تر هغې تا نه بخښي چې له هغو ټولو نعمتونو لاس په سر نه شې چې الله رب العزت در باندې لورولي دي او ټولې ښېګڼې له ځان نه لرې نه کړې ناپوه خلک همدا غواړي خو ته پښې کلکې لګوه ځکه که د دوی په خبرو کې راغلې نو خپل ژوند به برباد کړې نو مسلمان وروره مسلمانې خورې د ناپوهه خلکو په خبرو باندې هیڅکله مه ناهیلې کیږئ دوی به هر څه وایي دوی د الله اولیاو پسې د الله پیغمبر پسې همدارنګه الله پسې نعوذ بالله بد وایي نو زه او ته څوک یو ناهیلې کیږه مه د خپل ژوند نیکمرغي د خپل په ژوند کې لټوه او د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړه ځکه تاسې د داسو خلکو ژبې نشئ تړلی هو دومره کولی شئ چې د دیو ناوړه نیوکې او ردې بدې په خپله سینو کې خښې کړئ هغه داسې چې له سره ورته وخت مه ورکوئ او پر خبرو یې باک مه کوئ د دې پر ځای چې د هغوی پر نیوکو خپل ماغزه وسوځوئ او خپل ارزښتمند وخت خراب کړئ نو د دې پر ځای خپله د هغه وخت د پوهې په ترلاسه کولو ولګوئ ښه عادتونه راخپل کړئ او که تاسې غواړئ چې په ټولو خلکو کې دې مقبول او د ټولو د سترګو تور شئ دا ناشونې خبره ده ځکه چې تل به دې یو څوک ارومرو په مخالفت کې وي که ته بد هم نه یې هغه به دې په ټولنه کې بد یادوي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړو قدرمنو اورېدونکو کوي او خدای هم خوشاله وي قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیک هیلې ومنئ همدارنګه که تاسو غواړئ چې په خپل ژوند کې نیکمرغي ترلاسه کړئ الله درنه راضي شي تاسو د خلکو نه د مننې تمه مه کوئ چې خلکو ستاسو نه مننه وکړي ځکه الله رب العزت بندگان د دې لپاره پیدا کړي چې د الله په عبادت کولو کې د الله شکر ادا کړي خو څومره خلک دي چې د غیر الله عبادت کوي او له غیر الله نه مننې کوي د بتانو عبادت کوي انسان ته په کار ده چې کله له یو چا سره ښېګڼه وکړي او هغه انسان د دې انسان ښېګڼه له پامه وغورځوي نو ده ته غمجنېدل پې نه دي په کار چې په هغه باندې دا غمجن شي بلکه دې انسان ته په کار ده چې خپله کړې نیکي هیره کړي په داسې شکل باندې ګویا چې دې له هیچا سره نیکي نه ده کړې له هیچا سره یې ښېګڼه نه ده کړې ځکه تا چې د کوم خالق او رب لپاره نیکي کړې هغه ډیر قدردان دی هغه ته لیدلی او هغه ستا نیکي په یوه لویه اعمالنامه کې ستا لپاره لیکلې او ساتلې ده او هغه رب سره ډېره لویه بدله شته او هغه ذات د چا ښېګړې له پامه نه غورځوي نو چا سره چې نیکي کوې د هغه نه د مننې تمه مه کوه او که هغه له تا سره بیا هم ښه نه کوي په دې باندې مه غمجن کیږه نو له دې امله په کار ده چې له هر چا سره ښېګړه یوازې د الله په خاطر وشي همداشان تاسو وینئ چې پلار له بچي سره څومره ستونزې ګالي مور د خپل بچي سره څومره ستونزې ګالي د هغه ښوونه د هغه روزنه او د هغه خوراک د هغه سکاک او د هغه جامې دا ټول مور و پلار د هغه اولاد لپاره برابروي او مور و پلار د خپل د اولاد د تعلیم او روزنې خوراک او څکاک او جامو لپاره خپلې ټولې خوښي تر پښو لاندې کوي خو کله چې همدغه بچی رالوی شي د مور او پلار په نافرماني پسې مټې راونغاړي حتی ځینې داسې هم شته چې هغه د مور و پلار په شکنځلو هم بسنه نه کوي مور و پلار ته بد و رد وایي حتی ځینه جاهله داسې هم شته چې هغه په خپل مور و پلار باندې د وهلو لاس پورته کوي نو د مور او پلار خوارانو په زړه به څه تیریږي خو ځان ته مور و پلار په دې خبره ډاډ ورکوي چې دا هر څه یې د الله لپاره کړي او هغه به الله به بدله ورکوي او داسې اولاد به الله ذلیله کوي ځکه د الله له دره هیڅ غوښتونکی بېنوا نه راستنیږي الله رب العزت ارومرو د غوښتونکي غوښتنه پوره کوي ځکه چې د هغه خزانې پراخې دي او پر ورکړه نه تشیږي الله چې چاته ورکوي د الله خزانې نه تشیږي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ او تاسو ته په کار ده چې د الله رب العزت څخه یې وغواړو او په راکړو نعمتونو یې شکر وکړو ځکه چې په دې لړ کې دوه مقامه دي چې یو شکر او بل صبر په دې دواړو له موږ سره د کامیابی ژمنه شوې ده الله رب العزت فرمایی لئن شکرتم لازیدنکم که تاسو شکر وباسئ نو پر تاسې به لا زیاته پیرزوینه وکړم همداشان الله رب العزت همدارنګه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو له وزګارتیا نه تاسو ګټه پورته کړئ ځکه د وزګارو خلکو ماغزه هم وزګار وي ځکه په عادي چارو کې ځانونه بوخته وي په ژوندانه کې وزګار او بیکار خلک هماغه دي چې په تا ویلو او ما ویلو تل خپل خولې چلوي روزګار وخت کې دې که ځان بوخت نه که نو غمونه او اندېښنو ته دې ځان چمتو که ځکه وزګارتیا تېر یادونه را تازه کوي او انسان په اندېښنو کې ښکېلوي په دې اړه د هوښیارانو سپارښتنه دا ده چې اوزګار مه کښېنه که نور هیڅ نه وي نو ځان په نیکو چارو کې بوخت وساته لمنځونه تسبیحات تلاوت او دیني کتابونو په مطالعه کې ځان بوخت کړه ځکه که ته اوزګار کښېنې نو اوزګارتیا انسان ته تېر غمونه او تېرې اندېښنې رایادوي او په دې باندې د انسان مغز خرابوي موزګارتیا یو داسې عذاب دی چې انسان د غفلت په زندانونو کې بندي کوي او د هغه پایله اخر څه شی د لیونتوب چې انسان به اخر لیونی کړي د اوزګارتیا پایله اخر بیا څه شی د لیونتوب دی د اوزګارتیا په ځای نورو ته څه ګټه ورسوه د خپل وزګارتیا په بوختیا بدله کړه د نړۍ پنځوس فیصده ډاکټران او طبیبان به ستا د نیکمرغۍ ضمانت کوي که د خپل وزګارتیا ته په مصروفیت باندې بدله کړې تاسو وګورئ بزګران او دیقانان نور کاریګران د اشعارو په زمزمه سهار مهال وختي راپورته کیږي او ته د غفلت پر بستره پروت خپلې سترګې زبېښې نو خامخا به تا ته تکلیفونه غمونه او مصیبتونه در رسیږي نه اوزګار مه کینه د وخت نه استفاده وکړه هغه هم د نن ورځې نه او د خپل الله خوشحاله کړه سبا ته انتظار مه باسه د خپل ابدي ژوند د خپل د دې لنډ او محدود ژوند په واسطه ښایسته کړه هیڅ مصیبت داسې نشته چې په ځمکه کې یا ستاسې پر خپل نفس نازلیږي الله وایي موږ هغه له پیدا کولو نه مخکې په یو کتاب کې نه وي لیکلی هیڅ داسې مصیبت نشته الله وایي چې هغه موږ لیکلی نه نو کله چې دا هر څه مخکې له مخکې په تقدیر کې لیکل شوي دي نو بیا د یو نږدې خپلوان په مړینه او یا پر مالي زیان دومره مه اندېښمن کېږه، بلکه له صبر او شکر نه کار واخله چې ګناهونه دې الله درته وبښي او الله درڅخه رضا شي او په دې سوچ کې مه ډوبېږه کني راروان مصیبتونه او توپانونه به تم کړی شي او یا به ښیښه له ماتېدو وژغورلی شي هیڅکله دا نه کیږي بلکه الله چې څه غواړي الله به همغه کوي ستا اعصاب به هله آرام او زړه به دې ډاډمن شي چې د الله په قضا او په تقدیر باندې بشپړ باور ولرې پر دې مه خفه کیږه چې ته نړېدونکی دیوال روانې اوبه ودرولی نه شي او رالوتی باد ایسارولی نه شي د الله پریکړه نافذه ده فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر ته په دې مه خفه کېږه چې ته لړېدونکی دېوال نه شې درولی، روانې اوبه نه شې درولی، را الوتلی باد نه شې درولی، د الله پرېکړه نافذه ده، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دې شي، د الله قضا او تقدیر ته په سړه سینه ځان وسپاره. او دا مه وایه چې داسې مې کړي وای نو داسې به شوي وای که مې داسې نه وي کړی داسې به شوي وای بلکې داسې ووایه چې همدا د الله تقدیر او د الله پریکړه ده نو د نن ورځې نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړه په غلطو خبرو په ناوړه خبرو باندې اصلا د خپل ځان مه مصروفوه کړي د ستا مغزه به خراب شي د الله د عبادت نه به غافله شي نو قدرمنو اورېدونکو الله دې په موږ باندې رحم وکړي الله دې موږ ته د نیکو توفیق راکړي په ځانګړې توګه د هغه عملونو چې الله زموږ نه راضي کیږي د نن ورځې کې دې الله موږ ته توفیق راکړي چې د الله اوامرو ته غاړه کیدو د سبا د ژوند ضمانت هیچا سره هم نشته دی نو مسلمانانو ورونو په ځانګړه توګه ځوانانو دا مو وایه چې نن ځوانان یو عمل نه کوو چې زموږ عمر ډیر شي یا سپینګیري شو هلته به نیک عمل کوو نه د مرګ ضمانت هیڅوک هم نشي کولای راتلونکې ورځ لا غایبه ده دا لا معلومه نه ده چې ته به هغې ته رسیږې که نه د نن ورځې نه الله ته غاړه کښېږده د الله اوامر ونه په خپله په خپل کورنۍ کې د الله کلام رایج کړه د الله عملونه د الله احکام رایج کړه د الله حکمونه رایج کړه چې الله په نننۍ ورځ کې ستا نه راضي شي که په ننۍ ورځ کې مړې یا سبا مرې چې الله د ستا نه راضي اوسیږي نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام کړئ قابو کې نفس شیطان مو ساتئ خیال د ځان او شان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام لا خو کېږي پل په پل به ازموینه د ایمان مو ګورئ پام عبدالله خیال به ساتئ